ويكون في الصلاة قبل الركوع دعاء كنوت بي بدريم ركعة شركونا مخشي دعاء كنوت يكونوت منا دعاء دو وبيا دعاء كمير مضافة كي دعاء كنوت لإضافة بياني ده دعاء هغه دعاء چې کنه قنوت نه میږي دا دعاء واجب ده نبی سم په دې باندې مواظبت کړه دا همیشه یې ویلي ده کله چې مسله ده کله چې ولې سه في القنوت دعاء موقت وليس في القنوت دعاء موقت فوتر شيء فدا قنوت شيء مقرر دعاء نشتا چې دغه تروا دغه دعا دو بل دعا نشته تروا لکنه توقيت تعين ته ویل شي وليس في القنوت دعاء موقت نشتا په دعا کنه قنوت شيء سو دعا مقرر نشتا بلکې هره دوحه چې تیروي کنه په هغه سره واجب ادا کیږي دا خو صحیح ده کیما دوه دي چې تیر کړه کنه واجب په سره ادا کیږي او په آثار شي په حدیث شي کنه مقرره دعا ورغلی دو کنه نه په دا خاص په برشه به طویل کی وليس في القنوت دعاء موقت غیر ما ذکر فی الاثار د اګن علاوه چې کیم په اثار شي ذکر دین علاوه نه را دعا سره مقرر نشته کنه کیما دعا ته روي تر ولا شي غیر د اګن چې کیما په اثار شي په حدیث شي روغلی دو په حدیث شي درې قسم دعا روغلی دو یو د میر احناف چې تر وی کنه د عبد الله ابن مسعود قول ده اللهم انا نستعينك ونستغفرك كنا بس دینه بل به بل صورت سری کیږي نه بل بل صورت ته دا دوا صورتینه وی کنه د عبد الله ابن مسعود سره په قران پاک شکنه د دواړو یو به منسوخ شول قرانیت یې منسوخ شو سره ا دې وجه نه ما حفاظ نه روایت ته چې دا به کنه به وداسه کړ په جنابت سره ساينه تروي په جنابت سره په غسل سره کنه دغه صورت تک نه تروي ځکه چې دا د قرآن پاک سورت دی نه وي که نه یو قول د امام محنیفه صاحب دغه ده دغه دعا وروړي د په اثار شي که نه او درنګې د حسن ابن علي نه روایت ده حسن صاحب مشهور حسن صاحب که نه نبي اسم مسائی ده چې مو ته نبي اسم په ویتر شي دا دوار وشالي وکه نه اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت چې دا په ویته شي تروا خاطلی سب نه یو دوار ولیدو کنه اللهم انا نعوذ بك من ساعتك بمعافاتك خدای ته دې قهر نه ته دې غصې نه ته په عفو سره کنه مش پناه وړي هرهغه داسې دا درې وایي سره ګډوي دا مشهوره دعا چې مشي تروي دا ها کنه او د خلطلي صاحب دعا او د حسن صاحب ور دعا الله مادن فی من هدیت وتولنی فی من تولیت به به کنه په هوند باندې عمل کېدل شي ګوشو ګوشو تر ولا شي خلی دا دعا تروي چې مشي تروي کنه د حسن صاحب دعا تروي خلطلي صاحب دعا تروي دا تر ولا شي چې گاډي شي کنه به د حلاب نه هونه کې سوزي بهر تکبیر دا خو معین روغلی دی کنه په اثار شي په حدیث شي نو وایي چې پر قنوت دعا موقع د منه چې د اثار نه علاوه نه راکنه مقرره دعا نشته کچا ته دا یو دی ودای تر ولې خو ډیر شه کنه چې کی ما دعا تر ولا الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله مغفر لی نو چې درې ولا تر الله مغفر لی الله مغفر لی کنه دا نه بیو نه ویل دا کنه به وچ الله ما يا ربنا كنا يا ربي وي كسوتر وي دغه دعا دو کنه چې یا ټکه سره وی کنه الله ما یا ربي یا ربي کنه دغه دعا دو په دې باندې کفایت کیږي واجب په دې سره ادا کیږي کنه حکم هم کړیرو میوه کنه دا البزو دعا خو یو دو کنه ربنا اغفر لي والي ودي دا ته یو دو هغه ته راوي کنه ربنا آتنا في الدنيا دا خو ته یو دو هغه په ستر وی کنه واجب په ټول سره ادا کیږي وقال شفیع رحم الله بعده امام شفیع سوی چې نه رکونه بعد به تیروي په وتر شه دعا به د رکونه بعد تیروي لما روي انه سم کنه تا فی اخر الوتر وهو بعد رکوع ای حدیث وجنا چې روا شو چې نبی اسلام دعا کولت ویلې په اخر دی وتر شه اخر دی وتر شه وهو بعد رکوع هغه پاسه رکوع نه وي رکو چې وشي رکو نه چک شي کنه دا رکعت ور پیرا شو ولنا ما روي عن اسم كان تا قبل رکو یې امیر دلیل ابن ماجه روایت تا روایت شو چې نبی سم دعا قنوت ویلا مخ پر رکو نه وما زاد على نصف شيء اخره ا د دې روایت نه می جواب کی کنه ان اسم کنا تا فی اخر الوتر دعا کولت یو په خیر دی وتر شه کنه دواره کتل می شو شي او دا یو رکعت پوتې وي که نه دې ته اخر به ته ویل شي چې په نیم نه ور وړي که نه ته بیا خیر نه به ته ویل شي و ما زاد علی نصف شي اخر هو هر هغه شی چې په نیم نه ور وړي په نیم نه زیات شي هغه ته اخر به ته ویل شي نه دا که نه حدیث ابن دی روایت سره سره کنه مخالف نه ده رکونه مخ دی ویلی وی خدا خیر دی وتر به ته ویل شي ويكرتو في جميع سنته دعا يكون في كان بتول كل شيء په وتر شپې دعا کوم په ټول کول شوي دا بل خلافي مسله ده خلاف له شفیع رحم الله امام شفیع صاحب کنه خلاف کو چې نه په ټول کول شي په وتر شپې دعا نه وي في غير النصف الاخير من رمضان بهر د نصف الاخير د رمضان نه په رمضان شي کنه په وتر شپې دعا کونت وي او نه را کول به نه وي په رمضان شي ټول رمضان نه چې په نیمه باندې رمضان ووري کنه په نسبت اخیر شي به کنه په ویته دعا شریکو دی چې کله دا دعا ذکر ته چې اجل هذا في وتر کا دا په وتر شي مقرره کا دا په وتر شي ویا کنه من غیر فصل بهر دغه فرق نه چې پر رمضان شي ویا او د رمضان نه بهار یې میاو یا کنه بلکې مطلق یې وته چې اجل هذا في وتر کا دا په وتر شي مقرره کا په وتر شي دا دعا ویا ويكره في كل ركعه من الوتر فاتح كتاب وسوره چې مې د اخلاف په نوم باندې وتر واجب دي کنه به چې واجب شول سنت نه شول کنه بیا د فرض واجب خو په دوه رکعت شي قرات وي په نه رکعت بل رکعت شو قرات نه وي کنه په چارو چې په درې رکعت شي مين کنه الحمدلله نه وای واجب نو سورات وای کنه بلکې پاشه وکنه الحمد سے مستحب وای وای چې نه قرات وي کنه په هر رکعت وتر شي په درې مشباوي کنه الحمد کتاب باوي زم سورات پاک وکنه اختیار ته وجه نه اگر که امیر په نن باندې دغه واجب دی که نه خو چونکې دلیل پښې متعارض دي او صحابه یې نه کنه خلاف ته د امام شفیع خلاف ته اخو یې کنه سنت بلی او سنت و دینه پر شي کنه په هر هر حرکت شي کرات هغه شي فرض وي اې دې وجه نه کنه احتیاط ته وجه نه چې مسله مو ته نفي دو احتیاط ته وجه نه په دې بل رکعت شاه میډا کنه کرات شي وي خامخا په حدیث شي په وتر شي کنه نبی صلی الله علیه وسلم مکرر سورتینا بویل سورت اعلی سبح اسم ربک الاعلی په اول رکعت شي قول یا ایو الکافرون په دویم رکعت شي سورت اخلاص په دریم رکعت شي کنه کسې کدي حدیث کنه یا نبی صلی الله علیه وسلم د عمل اتباع کو بیا دې کې ترول بهتار دي کنه چې په اول رکعت سورت اعلی تر کا په دویم شو کنه قول یا ایو الکافرون تر کا په دریم شو سورت اخلاص تر کا خو کله کله د پرېږدي کنه کله کله د بدلوي لقوله تعالی فقر او ما تيسر من القرآن هذه آيات كريمة دي وجنا فقر او ما تيسر من القرآن كم قرآن پاک چی توسن سوکاوی آغا دل تویستا ترویستا پا دی دلیل بودی اعتراض دا دلیل خود الحمد و دی صورت تی پر کنا پا چار دا تو یای کچ الحمد ویل وجی کنا تروی پا حرکت سے او زم دی صورت پی کور ایا څه چې پیش کړو دا خو د متکرات پر ادا دینه خو دا نه منې مې کچر حمد تر وا بل کړه صورت تر وا جواب دا کچر دا دې دې کې متن دې پر دلیل نه پېښوي کنه چې الحمد با تر وی صورت پر تر وی دې پر وی تر کنه چې په دا غشي چې احتمال شته چې دا کنه نه پروي او د نه په په هر رکعت کې نه قرات فرض ده کنه پاندا دی وایاته درکنه درایاته کنه ن ا د ي اختيار ته وجه نه کنه په هر رکعت شي کنه قرات ويا او خاص کر الحمد سورت دا واجب دي ا د ي پر دليل نه پټ کړه و ان اراد ان يك ان و ان اراد ان يكرت كبره کچره دا وکړه چې د یو قنوت دوی نه کنه به تکبیر باو یی الله اکبر به وی چې کله دعای قنوت ته روي به تکبیر او یی کنه لان الحالات قد اختلفت حالات بدل شو او مخ شجره کنه اسی پتو صلاح سے تسوا کہ ہر حالات کنه اے حالات بدلو کہ سر بے نبی سم بے تکبیر ویلو کنه چې کې دوه بیٹی ته دوه به تکبیر ور چې کله حالات بدلېږي کنه دا حالات بدل شو یو د قیام حالات ته خونده بدل شو اول دا ویلو یې سا ویلو کنه هو د کرات ول حالات بدل شو وته د کنه کرات شرک او الحمد دی ویلا کول هو ولا دی ویلا کنه تلاوت کړو کنه اس دعا ته راوي دعا تر وشته کنه دا دې کنه به دا کا فصل ودا کنه پټا کو ته وچو کنه تکبیر ویا کنه چې پات تکبیر شي کچه حالات بدل شو کنه اس کا بل عمل کو دعا تر و دا حال کې زنه حق چې دا تکبیر واجب دا سنت نه کنه هو صحیح راجح دا چې دا سنت واجب نه ده دا تکبیر سنت ده ورفع يديه ولسنا باچكو لکه سرنګ چې نه راکنه تکبیر ته ماشته کوي دا خپل سینه باچ کو کنه وکنه تا دعا کولت پیوي امام ابي سب سوي چې نه لسنه به داسې کوي لکه دعا چې کو کنه چې نه راځي بل سینه چې کوي مخینه به اسمون په طرف باندې کنه بوتون دعا کولت په داس نسی شو فی داسې کول لاس چې کوي وکنه تا دعا کولت باوي لقول السلام لا ترفع الايدي الا في سبب مواطنه لا ترفع الايدي لسنه نشي چې کوي مگر په وځه شي و ذکر من القنوت او ذکر کو دې کې وزن دوه قنوت جا ذکر کې کنه ولا يكرت في صلاه غيرها او دعا به تر یې په بل مزشه په صلات نه غیر په مزشه کچ غیر وی دی وتر نه یوه تر ما سوا په بل مزشه به کړه د قیام په حالت دعا نه تر وی خلاف له شافیر من فی الفجر امام شفیع خلاف کړه په سبول مزشه امام شبی چې په سبول مسجد کې همیشه دعای قنوت تیروي سبول مسجد هم په سبول شي تیروي همیشه ده پر په وتر شي سره پر رمضان شي هغه په نسبت اخیر شي تیروي خلاف للشافعي من في الفجر احاديث الاولي دي كنا چې نبی اسلام په کله سبول مسجد کې نه دعای قنوت تیروله په دې کې ساده قنوت ثابت شوی دی چې کنه دعا ویل شوی دی خو بیا اوسه مسخ شوی دی کنه هغه شوفیا چې په دې شي بنه تروي بلا سببه دا بکی سلویر مدینه سبول میشوم ورته مشمشین شو یا مدیګار مشو مستان په دې به دې چې تر وی کنه بهر د سبب نه چې واجه نه پښوی کنه به تر وی البته کا سبب جوړ شو او بلا سبب نه تروي ميجو به تکي کنه حنافه چې دا غویل یې کړه چې بلا سبب نه تروي کنه حالانکه نبی سم په مشموله دعا ویلې دو کنه او په مزګار شاه ویلې دو په مشوم شاه ویلې دو په مسلمان شاه ویلې دو کنه وی چې دا منسوخه دو فما هو جوابكم فواجب الميت فسبوشا منسوخه دو کنه ټیک ته په سبب نبی سم کنه دعا قنوت ویلې دو خو هغه یو قبیله وا د عربي یو قبیله وا نبی سم هغه ته په دعا په شکر نبی سم کنه سره یو دوکا شوی وا هو کول یو قبیله دو دغه نبی سم ته روغلی وی دا دوکا سره وکړه چې مش کنه کلی شي حافظون نشتا او کاریون نشتا مشته چې کنه حافظون کارون رو کې چا دې کمیشته کنه قرآن پاک رضا کو شپتلاس منه کنه کاریونی وسره ولا شل کنه ولې کنه حفظ ډیر کام او هغه ډیر په مشکله باندې کنه سیوا سیس به کرامي چې تا ټول کړه پاک یو دی وکنه هغه شپتلاس سره ولا شل کنه هغه په دوه پریا سره کنه هغه شهیدور کړ ټول دوکای سره وکړه نبی سن ته پام باندې سخت صدمه ورسره کنه به دې کبیله ته به کنه زور به کړو یو میاشت کنه سبب نشه به دا بدوا به وته کړله ورسې یا کنه بیا نهی وروله کنه منسوخه شوله کنه د دعا خدای په کړه وحی ورته روښ کړه چې دعا ما کاذور ما کنه نه چې کیما واجه ته د نرل مزه دې پر پښوی مشپښین دې پر چې چا منسوخه شوې دو کنه خداغه منسوخه شوې دو کنه بل تاسو ویلې ونیو چې تاسو همیشه ته راويسته خلاف لشفیف الفجر مې چې دا منسوخه دو البته کچره حادثه پیښ وله په مسلمانو باندې کنه عام مسلمان ته تکلیف جوړ شو دا په لکه مو تکلیف رغلو به دې کې دعا ته راول دې ته کو نو ته نازله نازله من حادثه به کو نو ته نازله ته لکه به دا مستحب طریقه د سنت طریقه دو کنه چې راوي ده ولا يكون في صلاه غير حانبه تروي کنه پر منظر رمضان شه خلاف الشافعي رحمه الله في الفجر په سبول مزر شه لما روي ابن مسعود انه سم كان تافي صلاه الفجر شان ثم تركه دا میر دلیل ده عبد الله مسعود روایت ده چې نبی سم دعا ویلې او سبب ولن شي بد دعا یې کړې کړې یو قبیله ته یو میاش سم ترک هو د نه بعد به پرېښونه فإن كانت فإن كانت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة محمد رحمه الله وقال أبو يوسف يتبعه كثير إمام دعاء ولا فسبول مدرشه شت مذهب امام دا دی خو کنار وخت په سمون شي دعا کنه دا دعا ویي او پاګه شت ورسې شو وي به یس کو تو من خلفه غلا به سړي کنه هغه مقتدی چې د په سور سي ویلوړ وي ا به دا دعا نه ستروي هه طرفوي نه پنه باندې وقال ابي صبر هو يتبو ابو صبر چې نه متابعت کو ادا کړ دعا په ستروي لانه تبع لامامه والقنوت في الفجر مجتهد فيه امام ابي سعيد دليل ده يا لانه تبع الامام يكن ده متبع كده في الامام بابا سي نيات ترلا ده في امام بس يلور ده وسكي بامام بس ودر الامام متبعات كان حمحاكو انما جل امام يتم به امام ده پر مقرر چې په دې پسې به کنه اقتدا کوي چې دای کنه قیام کوته به قیام کوي چې دای رکوع کوته به رکوع ته د امام مخالفت هو کنه جایز ده لانه تبعان امام هی د متبعت کړي خپل امام نیاتي په سترله ده نه چا دعا تروي دای د دعا سره تبي کنه مخالفت کنه کو چا دې کنه امامت د وځي کنه خلاف خبره ده اول قنوت في الفجر مجتهد فيه دعاء القنوت الاول فسبب من الشيخ دا قطعي نجزني مجتهد في اجتهاد شواده دا منسوخیت دی کنه سقط دی خبرونه کچې دا کنه مثل قطعی دی چې بالکل منسوخ دو کنه امی څنګه دلیل دی او دې څنګه دلیل دی دې څنګه دا دلیل کنه حسن بن زیاد روایت کنه ما زال اسم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا نبي سم كم شابه بسبوش د تروي چې دنیا ولولو کنه نه د پریشه دې څنګه دلیل شته او می څنګه دلیل دی کنه اگر کمی دلیل رجح دی کنه خو هغه مين ولا وکړه بالکل قطعي نه دي چې ساي بالکل جزم باندې وکړو کنه خبره اې کنه اجتهادي دو نه پاشه ده کنه متبعات ته کو نه جز خبرم دو دعا ده رسته تروي لهما ولهما طرفي چې انهم منسوخن دا دعا منسوخه دو مين څنګه کنه کوي دلایل دي انه منسوخ ن ا س ب و ش د ا ك ر ت ل د ا غ ا منسوخ دي يعني دوام ي مطلق ترولي هم مسخ شو خو اساس نه تو کنه که حادثار جوړ کړه دوام منسوخ تا ولا متابعه فيه او نشته متابعات کنه په منسوخ شي یو څه چې مسوي پاتې به کنه متابعات نه کوي پر دې ځکه چې نیه پر دې به کنه به دا خو د منسوخ نو بل کنه یې څه به برقرار بلې نشته متابعات په منسوخ شي کچیر امام کنه جتای تک بنا کړه مقتدی به جتای تک بنا سره کنه ابه د هاپی روي کچ کوم د درې پیرا جای می پیرا کوي دا رنګ جنوزیر می سلوی تک دینار ولا دا پینزار ولا دا کنه په دینه ډیره او ور سره ولې دي کنه هم څنګه درې دي کچ نه راغه مسخ شوی دي کنه نه کچیر داسې امام وې دی عقیده ولا کچ یې جتای تک بنا کړه مقتدی به کنه خلا ویلو بیا به نه پسه کوي می نه خلا پیژې کنه خدای به تک بیا نه پسه ویي ولا متابعت فيه دغه دعا یې بده وکنه د قیام خو نه بده نه کنه په قیام سره متبعات وکړو کنه پښه د خلاف نه کو وکیل یقودو او چا وی که چې نه د ځکشنی د مقتدی چې کړه امام دعا قنوت سری کو په سبب مشدای ځکشنی تحقیق کړي مخالفت ته د پره د مخالفت ثابتولې چې مکه مخالفت ثابت شي ځکه چې کړه ویلوړ وی سره و امام دعا تر وی دار سره لوړ وی بل ان ساکت شریک داعی هغه سکیت اغلا دغه شریک ته ادعای سره دوی کوین کې سره کنه دا په دعا سره ګاډ شو بیا امام دعا تر وی وتار سره لوړ یې کنه پر مذهب باندې به تا کنه په دعا سره شریک یې په مذهب باندې به تا عمل کې والاول اظهر سکیت دغه دکن دای شریک ته ا د غیات نه ثابت وی کنه موسی علیه السلام دعا کړه او هارون اسلام سره ویلور ده کنه قد اجیب دعوتکما هلا پکې چې تو دعا مې قبیله کړه حالانکه دعا موسی علیه السلام کنه خو د بل ازي کوي سره و هارون علیه السلام کنه ا د موسی دعا فای پکې د هم دعا وش ملکه چې تو دعا دعا مې قبیله کړه قد اجیب دعوتکما او چا وی کړه چې دا دای ذکر ویلور وی والاول اظهر دا کړه ډیره ظاهره ده دا د کښنینا ویلور د وکنه پوته شو د کنه حیات خبره هذه که هر اسلام د موسی په دعا باندې کنه امین به پسې ویلو کنه ای به چې دعا کړ د به کنه امین پسې ویلو دی وجه نه کنه اپ دعا شو ځکه سره شریک تا ځکه چې د رسای عمل کثیر ده امام ویلور دا او تکښنه سره ویل کنه تو بل عمل وکړو دا د امامت وزن خلاف ته کنه ودلت المسألة على جواز اقتداء بشفويته پوسې مسله وویله د امام صاحب دا خبره نقل دوی چې کچیر امام داسې امام و چې په سمول مې دعای قنوت تېره ولا هغه سیک تېروي دعا قنوت شوافی دي کنه هغه تېروي کنه و ته پاپه سې ویلوړ یې کنه به دای تغره یې سړي کنه ته به دعا نه سره ویې اذا نه خود به خود مالی مشروع چې په شپ مذهب ملو په سیکل میز جایز ده پاپه سره میز کړل شي که د سار نه کنه دا خبره وي چې په مذهب ملو په سیکره چې د بل مذهب له ملوي په پښمین نه وي صحیح بیا کنه ا دې کې تاسو راته کنه چې دا د دعا پسې نه پسې تروي کنه یا د غلا شي یا د کنه شي نه نو خو به د نیت نه صحیح پسې اکتر نه پسې صحیح کنه ا دې خپل عملی مشوره کړ چې مشای مزای مل پسې کنه می صحیح ده دراتو کو د پوس مسئله په جواز اقتدا په شپیونه پسې په شپیونه پسې اقتدا صحیح دوه دا دې کنه خلی شه پینې مراد دغه ملکیور په پسه سیدو خلا بلا په سیدو کنه چې دې کې مذهب ولوي کنه کا مولیک وی کنه کا حنبلی وی او کا شک مذهب په دې پسې کنه اقتدا سیدو خداغه په یو شرط روان ده والمتابعه فکرات الكنت في وتره او دې باندې اطلاع تو کو کنه په متبعات کې درته کو په قرات ته ترولې د قنوت سره په وتر شي که په وتر شي کندو آی قنوت امام ترولا به بتاوي سره تروي ځکه چې خوند مو سو کنه هغه مشروط او د پر رمضان شي وتر په جامه باندې کې په امام پسې کې کنه په امام به تروي مقتدیون به تروي ځکه چې دا خوند مو سو واذا علم المقتدی منه ما يلزم به فساد صلاته كالفسد وغيره لا يزيل اقتدابه په شفایا په سه په شپ مذهب ملو په سه یا په خمبلی په سه میز جایز ده تا جایز ده او کله کله خدا ساوی ال مزه پر شرایط دي چې د زنه شرایط دی کایلا وی وزنه کنه میډ نیو کایلا زنه کنه میډ کایلا وی دی نیو کایلا کپه د امام شکن هغه شرط مفقود وو هغه شرط نو په شکن چې هغه می شرط بیل مزه صاحب ده کنه بیا په دپسې مين صحیح وي مين وی که چې په وینه باندې اوداس مو تیږي که چې وینه دې نه وځي په کای باندې اوداس مو تیږي که چېرې دغه عملو کړه چې مذهب د دوی خو په وینه باندې اوداس موت نه بلی په کای اوداس باندې نه بلی کنه وینه ونه وباید لیکنه کای وکړو رد یې ولا ده کنه وینه وی سره او دا د موت نه باندې بلی کنه مې په دې باندې اوداس موت بلی بیا مې په څه درېږي مې په څه کی وجه وإذا علم المقتدي منه او ته چې مليمي مقتدینا اې دې امام نه ما اعمل من مليمي يزم به فساد صلاته چې اعتقاد لري په دې باندې فساد د موضوع ا مقتدی دا اعتقاد چې په سره مين موتیږي کل فصل لکراغ ول کسا و غیره کنا یا کاینا کسا بلا یې کتابه په دغه څه نه دروه اکدا وته په سره وته کنا چې د مقتدی په اعتقاد باندې ادل میس چې صحیح وي ا مختوی په اعتقاد باندې اعتقاد موتی متبر ده کنه که د امام اعتقاد متبر ده یو کوم دا چې نه د امام اعتقاد متبر ده کنه ا مختوی اعتقاد نه شوافه په مست امرأه سره او داس موت بلی چې شیطان رسول ولا کوي او داس موت شو یا ذکرتا بلا حیلا چې رسول ولا کوي او داس موت شو مش پر مده موت شي اس نه صحیح کېږي که نه ځکه چې خپله د امام دا کېدا ده چې زه بل منځه یې که نه هسې چې ګېټېږي که نه لمونځ مې نه کېږي او داس مې متسوه ده که نه بدا چې په خپل ځون پېتواله کوي چې مول مې نه صحیح کوي پاپ مې مول په سرنګې تول مې صحیح شو امام یې کېدا چې مول مې نه صحیح او که د امام داسې چار وکړه چې امام اعتقاد باندې مې صحیح و کای دی کړه بي نه لوري که نه هو د مذهب باندې هو په دې باندې داسې متېږي نه امام هغه عقیده متبره ده که نه په دې پسې به مين مين صحیح ده او دویم کوم دا چې دا د مکنه مقتدی اعتقاد معتبر ده کنه یا مقتدی په حق شه دا د خپل کتاب به تکسی چې د په کتابو د امام نه صحیح به د مس په صحیح ده کنه اگر که د امام په کتابو باندې کنه هغه مس نه وي صحیح کای یو کړو یا کنه وینه ولوړې ا مقتدی په کتابو باندې د امام او داس متصوب در مس نه صحیح کنه اذن په سره وکړي کنه اگر که ا د امام په مذهب باندې د امام عقیده ده که چې میم صحیح کېږي نه دا وته ده کنه چې دا شرط کنه دا خبر راجه ده چې اعتقاد د متدی متبر ده کچېره په یقین سره ته ملي موا چې قایې وکړو کنه داسې نکړ موت وینې ولوا د سکه موت به خون صحیح کېږي کنه او کچېره په یقین سره ته ملي منوا به دا ګمو نه پمنه کې کنه چې دا هغه ملو ده چې په کایو داس نه موت بلی او په وینه باندې سم موتی کنه کاکای کنه وی کوي نه مين نه پسې کو به به دا ګمون نه پمنه کنه به به نیم څه صحیح کوي چې یقیني دې نه ویل دلا والمختار في القنوت الاخفاء دا قنوت په امام په جواته کې په پټه باندې وی یو کولا چې پاجمه شدا کنه امام د چې کله په رمضان شي کنه یې به تر پجامه باندې کو بیا دا کنه په جهر باندې وی ځکه چې کنه عجمه د دوګونی د دوګونی بنه یو د کو نزا به شي هغه مې چې غره ده که په ګره څه کې پټوله ده په پټه تروي لانه دعا ځکه چې دا دعا ده کنه او دعا متعلق کنه حتی که چې بهترین دعا چې په پټه تروي هغه بهتر دعا ده